لږ به د ده عبارت نور ورپسې ووایو بیا به هغه وکړو چې په خیال کې څه شی نسته داسې خاص شی کېږي نو دا خبرې درته کړې وې برا توضیح کې وقولنا على وجه التحقيق داو کنه شاید وقولنا على وجه التحقيق لا ينافي هذا المعنى فإن تحقيق المقلد أن يقلد مجتهدا بأن يعتقد ذلك المقلد حقية رأي ذلك المجتهد بمقابل وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنظر إلى الدليل فأما بالنظر إلى المدلول فإن القضية المذكورة إنما يمكن إثباتها كلية إذا عرف أنواع الحكم بمضارع وأن أي نوع من الأحكام يثبت بأي نوع من من الأدلة بخصوصية بخصوصية ناشية من الحكم فيبحث فيه عن أحوال الأدلة المذكورة وما يتعلق بها الفاء في قوله فيبحث متعلق بحد هذا العلم نو تقدیر دی عبارت فلا شروع باتے اي اذا كان حد اصول الفقه هذا بیا ول مراد بل احوال اخو تاسو بار بار ویلي چې احوال نه مراد شوی عوارض ذاتیه یعنی عوارض ذاتیه دی ادله او اصول فقهی کی بیانېږي او عوارض ذاتیه دی احکام وا بیانېږي ځکه چې موضوع وایي دې ته چې ما یبحث فيه عن عوارض ذاتیه شلیک او التا یو مش پروت تا او دوت نشي او انضمام می کوي شي او بل ته یې داسې نه دي چې کتاب شاپ کترا چولې یا کتاب ورکړي هغه یې پرې نه دا خپلې ته دی وګور اصل استصحاب الحال په وګو کې شیدا طهارت هر شیدا طهارت نو آپ دې خبرې باندې تقاضا کوي چې تاسو پوری ادله د نجاست موجود نه ظاهري چې دا اوبه چې شي دي پاک ځکه تاسو وایي چې په دې شي کې استصحاب الحال تقاضا ده چې دا دي پاک کل استصحاب والاستحسان یا لك استحسان تاسو بیا کله وایو چې ګوره دلتا استحسانا دا حکم دا شیدا کلی قیاس دې تقاضا نه کوي هو استحسانا دا حکم چلا دا چې دا هغه هغه قیاس خفي توتای او قیاس اطلاق د دې په مقابل کې په قیاس جلی باندې کیږي واجب نو تاسو یې چې قیاس دا چې دا مسله دې صحیح نه دا چې په هدايه کې ویل راځي خو استحسان په دې کې دا دا چې دا ذاتي وي نو دا ټول اختلافي ادله دي دا رنګي ادله مخلل لدی حیثیت نه واخلې چې یو مثبت دي چې حکم دی لکه بحث دی اجتهاد نه نحو دی اجتهاد نه نو تا هم مون بیا د اصول فقه په مباحث کې طبعا او استقرادا کو ذکر کو ځکه ما د تیر چې بیا مصنف رحمت الله علیه او صاحب مسلم الثبوت بیا په اخر کې د اجتهاد او د تقلید بابونه هم دې قائم کړی بهر حال خدا ثابت شوا چې د اصول فقه موضوع هغه ادله او احکام دوار دي ادله او احکام دوار اختلاف وو بعض ویل چې نه صرف ادله دي احکام نه طبعا باز دي کې عموم مصنف فاتا مختار داوجنا ادله او احکام دوار دي موجودي واعلم ان العوارض الذاتيه للادله ثلاثه بیا تاسو کو کتبی سنا چې د تیار وی نو هغه کې بیا تاسو چې کله دی موضوع تعریف کاو چې موضوع دی علم چاته وتاي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه بیا مؤلتا عوارض ذاتيه او عوارض غریبه هغه به څه کول بیانول چې دا درې قسمه ته عوارض ذاتي وي دا نور درې قسمه ته بیا څو ته عوارض غریبه چې یو شی بل شي ته عارض وي ذات ته معروض دی وجنا یا جزء ذاتی دی چا دی وجنا معروض دی وجنا یا د امر لازم مساوی دی وجنا یا بتا دې ته څو د عوارض ذاتیه هغه څه چې درته کوي بل هغه دی عوارض ذاتیه دی دلیل چې خود ایغنا بحث په اصول فقه کې نشيږي خو په اصول فقه کې چې کوم حیثیت سره دلیل نه بحث کیږي دی عوارض ذاتیه او په ایغه کې شوی دخل دی یعنی چې دې ده خو دې دوه مبحوث عنها په اصول فقه کې نوي خو دې مبحوث عنها په اصول فقه کې نوي خو چا کوم حیثیت نه په اصول فقه کې باس کېږي په هیڅ حیثیت کې دغه څه شی وي دخل دي ومنها ما ليست بمبحوث عنها اسعوار ذاتيه دي ادله ذاتي دي چې مبحوث عنها ندي بالذات بذات مبحوثا ها نه دي لیکن دې دخل دا په لحوق کې هغه شینو کې چې هغه مبحوث عن هادي لکه مثال کې دل دې دلیل عام چې دا دلیل عام دا نو دې عموم نه بحث کول کې دل دې دلیل مشترک چې دا څه ده مشترک دا کې دل دې دلیل خبره واحد نو دا خود مبحوث عنها نه دی خو چې یو دلیل مثبت للحکم ګرځي نو په دې کې دې دخل ده چې که عام و نو څنګه حکم به ثابت دی که مشترک و څنګه حکم به ثابت دی که خبر واحد و څنګه حکم نو کونه مثبتا للاحکام دا خو مبحوث عن هذا نو دا کونها خبرا واحدا یا قوم ذلیل مقصد دا دی چې دبل خبرا واحدا چې کدل دی دلیل خبر واحد یا مقصد دا دی چې کدل دی دلیل مشترک یا کدل دی دلیل عام نو دې په الی قوله مثبتا للاحکام کې جدا دخل دا ځکه عاجب دی حیثیت تدوري بیا به الته ایږي چې کوم حکم دی چې خود دا مبعوث عنها حکم مبعوث عنها جهت کې څه پیدا دخل لکه مثال ومنها ما ليس كذلك ككونها قديمه او حادثه او غيرهما لکه چې دل دې قدیم یا حادث یا چې دا دلیل قدیم ده یا حادث ده نو دې په حکم ثابت اولو کې صدا خلشتا نو دا خپل مبحوث عن هادي ولتاس چیرې دې دې چې دینه من بعد کو دا دلیل قدیم ده حادث ده نه يقع محمولات في القضايا التي هي مسائل هذا العلم د قسم اول عوارض ذاتیه چې دي دا به محمولات جوړيږي په قضایاو کې هغه قضایاو کې چې هغه د دې علم مسلې دي یعنی د دې علم اصول فقه چې کومي مسلې دي د علمي اصول فقه چې کوم چې مسلې دي او مسله خو به عینه چې شي قضیه وي هغه به عینه چې قضیه وي نو په دې کې قضیه کې با دغه قسمه اوارد ذاتیا چې د مبحوث عنها دي دا به پکې کې جوړيږي موضوع جوړيږي دا به پکې موضوع خو کوئی شنو نو ځکه بیا تاسو وایو چې اعراب او بنا په جهت سره مثال مون بحث کو یا به انصراف یا غیر انصراف په جهت سره چې بحث کې بلا ټول عمر ال تک جوړیږي محمولات جوړیږي تاسو وایي دا کلمه دا معربه ده دا کلمه مبنی ده دا کلمه منصرفه ده دا څه ده غیر منصرفه ده کوم لیدل نو هغه عوارض ذاتیه چې کوم او کوم علم کې عوارض ذاتیه مبعوث عنها وی نو هغه عوارض ذاتیه بیا دې هیڅ علم په مسلو کې چې جوړیږي محمولات محمولات او خود هغه موضوع دی علم کله هغه ور موضوع سي او دو په محمول سي او کله نور عوارض ذاتیه هغه موضوع شي او دو په محمول شي کله نوع دي عوارض ذاتیه هغه ورته موضوع شي او دو څه شي دي په محمول شي چې کوم تاسو په مسلې کې ویل چې د مسلې موضوع او بچوک جوړيږي نو بیا تاسو یې کې مسله ویل چې د مسلې موضوع یا به خودي موضوع دي هغه فن جوړيږي یا با یو نوع دی موضوع دی فن جوړیږي یا با عرض ذاتی دی موضوع دی فن جوړیږي یا با یو نوع دی عرض ذاتی دی موضوع دی فن جوړیږي یا نه کله دې نه پېژ تاسو دا محسنه راغلی نه چې مسلمان مشبوط کې کړه ګوره تاسو اصولي نحوي کې واچو څو چې تاسو نحوه شذ نه ده صحیح شو اوس کې نحوي مسلو کې تاسو وګورئ د نحوی مسلو کې موضوع څو کې یا خودی موضوع دی چاوی نحوی وی الکلمت معربت الکلمت مبنیت الکلمت مقصدار منصرفت هذه الکلمه غیر منصرفه دا سی وایو صحیح او کلمه موضوع دی مسلې دی نحوی هغه بعد علم نحوی چې کوم موضوع ده کلمه مثال هغه چې کوم انواع دي اسم فعل حرف په اېږي کې به یو نوع څه شی جوړیږي موضوع لکه تاسو وایو ها په نحو کې دینه باب کو کنه هاذا الاسم معرب هاذا الاسم مبني هاذا الاسم معرفه هاذا الاسم نکره هم لیدره کله فعل نه کو پاس کو کله حرف نه پاس کو خوش او کله با مقصد دا چې کله به بیا د عوارض ذاتیو کې بیا انواع هغه به ورته موضوع کې او بل د یو عارض ذاتی هغه بشی کې پر محمول کې نو ځکه دا قاعده ده چې موضوع دي مسلې کلا خود موضوع دي علمي کلا نوع دي موضوع دي علمي کلا عارض ذاتی دي موضوع دي علمي کلا نوع دي عارض ذاتی دي موضوع دي چې علمي دې قضیه چې کوم موضوع ده نو دا موضوع سبا چې ته موصوف به صفاتین ګرځي یا مقید به قیدین ګرځي نو هغه قید یا هغه صفات چې دا هغه پکې چوک جوړیږي دا دوم قسم اواری نو دا دوم قسم اواری دا به موضوع د پر صفات او قیود جوړیږي لکه اوس درته شوم والقسم الثاني يقع اوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا لك مثال الخبر الذي يرويه واحد يوجب غلبة الظن بالحكم وصبر حصل في خدا دې لکنه الخبر يوجب غلبة الظن بالحكم صحیح شو ادا الله خبر واحد والا واحد کېدل خبر واحد کېدل یاد مونږ دا مو هغه دوم قسم چې عوارض جوړ کړی اپ کې تا قید جوړ څه چې هغه خبر دا څه خبر چې یو کس چې کوي روایت کوي یوجب غلبۃ الظن بلا عمرې دا هغه دوم قسم عوارض ذاتیا ا دې موجودي مسلې لپاره قید جوړ ها البته کله کله کله کله خود دغه دوم قسم عوارض ذاتیه نه دي دوم قسم دا کله کله موضوع هم جوړ شي په خپل اکثر کو موضوع لپاره کې جوړيږي او کله په خپل باندې هم څه جوړ شي موضوع جوړ شي وقد يقع موضوعات لتلك القضايا کله دا د قضايا او د فن لپاره خود موضوع هم څه جوړ شي لکه مثال العام هلته مو ویلو که کونه عامان یاد مو ده نو دا مثال مونږ داسې وایو په مسلې کې اصول فقه کې کله وایو العام یوجب الحکم قطعا العام یوجب الحکم نو دا د موضوع د مسلې څه ده او خود د یوز عام څه ده خود موضوع د مسلې څه ده بیا تاسو وایو العام الذي العام الذي استخرج منه بعض الافراد یوجبو یوجبو الظن هغه به شي کوي ظن حکم عام نه چې تخصیص نه شوه نو اپ بل اتفاق بیا موږ وایو موږ مطلب چې هغه یوجبو له یقینا په هر حال مقصد مدار چې دوم کی سما حوالی ذاتیا خودی دې مسلې چې جوړ شوه موجود ده او دا راځي کله کله دا محمول پکې وقد يقع محمولا فيها نو دا د محمول جوړ شو وقد يقع محمولا فيها نحو النكرة في موضع النفي بهر حال ادله موجود اصول فقه لا نو دي ادله او عوارض ذاتيه نه بچ کړي په دې فن کې بحث کیږي او ټول مر دي ټول عوارض ذاتيه دي چې په یو فن کې نه بیانول شي مقصد دا چې په دې فن کې با مقصد دا چې عوارض ذاتيه به متنوع دي درې قسمونو ته یو هغه حوادث ذاتیه دي چې هغه محمولات جوړیږي په قضایاو دي دي مسایلو کې بل هغه حوادث ذاتیه دي چې هغه موضوع لپاره قیود جوړیږي او کله کله خودي موضوع جوړیږي او کله محمول هم دي نه ممکن بحث هغه نور قسم حوادث ذاتیه دي چې هغه نه مبحوث عنها دي او نه په مبحوث عنها کې څه دخل شته هغه نه اصول فقه کې هیڅ بحث نه کوي یو خبره ځم شاشه وکذالک لا راز ذاتی بل موضوع مونږ ټوک جوړ کړای و دي اصول فقه احکام نو دا احکام کې هم د تک کشان د ځکه تقسیم کوي چې احکام او عوالی ذاتیه هم تک کشان درې اقسام د چلی تقسیم دي ځکه تاسو ویلو چې ادله نه باز کیږي من حيث كونها مثبته للاحکام احکام نه باز کیږي من حيث كونها ثابته مثبته بل بالادله مثبته بل ادله نو هم ولیدل چې دا مقصد دا دی چې موجوده مسلې په کوئی شي یې نه لپاره چې جوړ څه صفات جوړ څه چې المتعلق الى عبادت یا لکه مثال بل العقوبه لا يثبت بالقياس یعنی چې کوم حکم تعلق عقوبت سره یي نو هغه بیا په قیاس سره نه ځکه عقوبتونه حدود وغیره په قیاس سره نه هغه منسوسی وي ولې تاسو ویلي چې دا تندر او بالشبهات یا لکه مثال زکات الصبیه عبادت زکات السلیه عبارت اوس رئیسا نو پدې کې دا د تصادی تکرار چې هغه ایله باندې لکه هغه به اوصاف کې موضوع جوړېدل خودی موضوع به چکېدلا جوړېدلا نو دو هم مقصد دا چې دا خودی موضوع هم د دوم قسمه به جوړې دی شي اوصاف هم جوړې دی فین قلتا نه واما الثالث هر کې دریم قسم دا دریم قسم کوم فبمعزل عن هذا العلم وعن مسائله ادي دي علمنا ادي دي علم مسائلنا دير ارتلي يعني جينا بحث ما بمعزل انت مطلق دير ارتلي يعني هو سلف يو طرف شديد ذات مسئلې بهر حال کې بیا بدل بل تنقیق کړه ویل حق به البحث چې اول زه خپل ابتدا او ځکه خپل د شنداله دا داسې شایده چې دا خپل ابتدا او ځو کې بیا خلق باندې اثر دی اخني وایي چې نور ته ترغیب ورکړي او خپل هغه شي دا په لس لس سن کې دي ټول په دې تنوات یې کوسه په ډیرو او دا خو یو اجتماعي کارونه یې نو صرف نور نه باندې نو خپل وخت کې هغه